بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قرآن کریم کومی مسئلے بیانی اولا مسئلہ معرفت او پیجنګلو د الله رب العزت وا دا قائد او عالمان وی چې په انسانانو باندې د ټولو نه اولنې فرض اغا د الله په جندل دي دا په ټولو انسانانو باندې د هر سنه مخ کې فرض دي نو قران کریم اوله دا مسله کوي معرفت او پیجنګلو د الله دا الله رب العزت پیجنګلو چې کوي نو هغه کې دا خبره وا چې دا الله تعالی د ذات په شانتی ذات نشتا دا الله د صفت په شان صفت نشتا دا مسله د توحید وا د دې مقابله کې شرک دی شرک د الله رب العزت یو صفت پاغه طریقه باندې بل چاله ورکول فرشتي لا یا نبی او ولی لا چاله ورکول ژوند لا او مړ لا د ګټي بوتلا او یا د غوخي بوتلا ورکول قبر لا او یا قصر لا ورکول صحیح ده کنه قبور سره قصورم بیانول پکار دي نو قبر لا ورکول او یا مانو لا پارلیمنت لا او دغه لا ورکول دا چې کم دینو شرک دی شرک غټ دوا قسمه دی یو ته د عقیدی شرک وی یو ته د عقیدی شرک وی د عقیدی د شرک مطلب دا دی چې د زړه د الله صفت په بل چا کې منل الله رب العزت په پټو پويږي نو پیغمبر ته هم دا سوي چې هغه هم په پټو باندې پويږي یا یو ولی ته هغه هم دا سومني چې هغه هم دا سي پويږي دیتا د عقیدی شرک وی شرک اعتقادی ان دا الله صفت په بل چا کې منل دا غټ چې دی نو په سلور قسم باندې دی اولنې قسم د الله رب العزت صفت د علم بل چاله ورکول دا زمونږه عقیده ده چې الله رب العزت په هر څه باندې پويږي په پټو باندې او په ښکارو باندې اوس یو سړی دا وی چې دا سه بل څوک هم شته دی چې هغه په پټو باندې پویږي بغیر د اسبابونه او پټ معلومول شي غوا چې روک شي معلومي بچي چې روک شي معلومي غلا چې روکشي نو هغه معلومي بغیر د ظاهري اسبابونه دیتا شرک فی العلم وی دای ک نبی له ثابت کو ک فرشتي لا ک ولی لا کار چالا نو دا شرک دی دویم شرک په تصرف د دې مطلب دا دی چې زمونږ عقیده دا ده د مسلمانانو چې د زمکه او د اسمان او د دې په منځ کې چې سکیږي د شین دی او کباران د دې د ټولو اختیارات یک یواز الله سره دی د دې کائنات د هر یو سیز اختیارات د الله سره دی پدې کې زمونږ ور سره دا هم عقیده ده چې منګه انسانان چې کم کارونه کوو کم اعمال کوو نو زمونږ د عملونو د مقررولو د حلالولو او د حرامولو اختیار هم د چا دی دا الله دی دا هم دا الله دی چې سه حلالي نو هغه حلالي او چې سه حرامي نو هغه سکی حرام کی چې سه ته جایز وي او سه ته ناجایز وي نو دا اختیارات د چالي دا الله دی دا د مسلمانانو عقیده ده د دې مقابله کې دا ویل چې ځنې اختیارات الله رب العزت ځنو خلق له ور کړی دي سو کوئی د اولاد اختیاري پیر بابا له ور کړی دی او د مقدمو اختیار سنا بابا له ور کړی دی او یای چې کم دنو د سرخوږي او د طبي اختیاري شهید یا بایل ور کړل او د شهید یا بایل سار تا ووا سوک یو منی سوک بل دا تکوینی امور د کائنات بیماری خکیدل بیماریدل عزت ذلت دای په خلکو باندې په دې باباګانو ویشلیو په مړو یې سکړیو ویشلیو دیتا شرک فی تصرف ہوئی یا یو سړی دا وی چې زمونږ د پاره د حلالولو او د حرامولو اختیار د جایزوالی او د ناجایزوالی اختیار دا یو ډلې سره دی د اکثریت سره دی یا د یو بادشاہ سره دی چې هغه څه د جایز وي هغه جایزي چې هغه څه د ناجایز وي هغه ناجایزي دا اختیار د تشریع د قانون جوړولو د حلالولو د حرامولو د سیاسی امور او اختیارات بل چالور کی دا اختیار بل کې منل شرک دی لکه چې دا منل شرک دی چې باران بل څوک وري دا شرک دی بیماری بل څوک خکې دا شرک دی نو دق شانتی دا اختیارات بل لور کول چې بس هغه ست قانوني وي نو دا حلالي او چې څه ته غیر قانوني وای نو دا جرمي دا سوي د جمهوریت خپل اصطلاحات دي یو اصطلاح دا ده چې قانوني نو حلال او غیر قانوني نو حرام لکه اوس په سړی سوچو کې او فکر چې د شراب خرڅول بیل سنتا حرام دي کنه دي حرام غیر قانوني دي نو جرم دی خو کلیسن سی ورلو کو قانوني شو نو وسري حلال دي زما په خبرو پوری کی کنه بد ولا کېدا لګا نو یو قانوني ابل غیري یو شراب خرڅولو قانوني شنو حلال شو او غیر قانوني شنو څه شو جرم نو دا اختیار پارلیمنت لور کړی دی جمهوریت دغه ته وایي چې غیر الله له اختیار د حل او د حرمت ورکول جمهوریت هغه د توحید زدو او د اسلام زدو خدا اسلامی ټکی په خالص کفر پر ملک لاگو کول نه شو نو د جمهوریت په نومي په لاگو کو نو دا جمهوریت شرک په تصرف ته د دې وجنه چې کوم صورت کې ان شاء الله نساء مائده چې کوم په دې مسله لګیدلې دي نو هغه کې به تاسو وی نه چې ورسره به د اسمانونو د زمکو اختیارات د الله ډیر ډیر ذکر کړي سورته نساء هغه پدې ده چې معاشره به سمای نو څوک به سمای الله معاشره به الله په قانون سميږي نو پاره کې په یو رکو کې درې ځای راوړي لله ما فی السماوات و ما فی الارض اختیارات ټول د چاري دا الله تعالی دی کې اختیارات د تکوین دي او کې اختیارات د تشریع دي دا ټول د چاري دا الله نو درې نمبر شرکو شرک په تصرف چې کله یو سړی راولږي چې هغه علم په بل چا کې ومني او اختیار د بل چا ومني نو بیا په حاجتونو کې خود به خود هغه تر مدد شوی نو دریم نمبر شرک دی شرک په دعا شرک په دعا زمون د مسلمانانو عقیده دا ده چې په حاجتونو کې غایبانه را مدد شه بے اسباب را مدد شویل دا صرف د الله صفت ته صرف د الله نه مدد غواړو د بل چا نه نه غواړو اوس یو سړی راولګي ټکر پر او خوړلا او ویلو یې ځوان په نیکای شي نو لوی ځوان یوري لوی ځوان سره ټلیفون دی کوارلیس څه شي دی او هغه ناس ته وته بیا نمبر یې ولا کوم ځای نه ملاو کو هغه عالم برزخ کې موبایل کار کوي نو دا څنګه خبرې شوې چې دې لګیارې او پلان کې را پنې کوي شي لوی ځوان راورسي دا شرک د کینسر دی دې ته شرک په دعا وي بل چا تر مدد شویل پاجتونو کې بغیر د ظاهري اسبابونه ظاهري اسبابي یو سړی ته وایي او بل ګرا کوي چې اوس کومه دا پړ را سره شوچت کړه دا خو ظاهری دي دا کول شي ظاهری نه بلکې چې غایبانه وي بغیر د ظاهری ذرایعو نه سړی دغه شانتی وي چې راورسي چې کله یو سړی بل چا تر مدد شوی بیا سلورم نمبر کار دا کوي چې داغه نه بیا ګولیږي او زاریږي پولیسی تعبیر سے خبر ہوئی بیا په قبر باندې او پریوت مې چې دې نرزوی ته بم دغه کار کوي نو بل بیا په ځان کوو نشي د قبر نه یا ثواب کوي یا ورته سجدي کوي یا ورله سمني د عبادت دو معنی دي یو د عبادت معنی دا هغه تعظیم چې صرف الله له پکارو هغه تعظیم چې صرف چاله کی لکه سجده صدا عبادت ته رکوع صدا عبادت ته چې سړی الله رب العزت په خپل حاجتونو قادر غني چې الله زما په حاجت تر کول باندې وسلري او زما د حال نه څه دی خبردار دی چې سر ورته خطه کی دې ته سوې عبادت دویم عبادت ته په معنا د اطاعت باندې بی شرط تابعدارای ته هم عبادت وای بی شرط تابعدارای چیز شرط ور سره ونه لګی او وای چې ته سوای نو ستا پړې او زمون غاړ دې ته هم سوای دا تابعداري او دا سه عبادت صرف د چا دی الله د نور چا په اطاعت کې او د نور چا په تابعداري کې شرط دی څه دی پکې شرط د امیر حکم به منم د استاد خبره به منم د پیر خبره به منم د مولا خبره به منم د پلار خبره به منم د مور خبره به منم خو دې کې خو دا خو هلا خو هلا چې د الله نافرمانی پکې ناراضي زما په خبره پوه نه شوي خو هلا چې د الله نافرمانی پکې ناراضي کچرتا د الله نه فرمانی راځي نه د پلار نه مانم د مور نه مانم د استاد نه مانم د پیرو نه مانم صحیح شو کنه تر دې ځای پر ټول او کوي کنه ورپسې د وزیر نه منم د افسر نه منم د کرنل او د میجر نه منم د ډي سي او د اي سي نه منم دا عبادت د الله دی او که چرتا دا څه خبره پکې رااله چې ترا ته سوای زبې منم ترا تصوی زوی مانم کدا الله تابعداري وي کدا الله نافرمانی وي خوستا وځو مانم یا چې کم دنو د پیسو د وجې یا د مینې د وجې زما خبر پوي یا د پیسو د وجې او یا د مینې د وجې یا د هغه د زور د وجې چراته وای پرده باندې کای نه وکو دا ارث باندې دا اطاعت عبادت ته اوس په دا اطاعت څه دی عبادت ته دا مینه د مخلوق سره کول حرام دي که یو سړی په یو پای مخ یې لک مېنی فکر کوي پته لګو که یو سړی په یو پایمخي الک مینی آیا په یو جنای مینوي او ورته ویلي چې کتره ته وای چې ورته ودانګ دانګم کتره ته وای چې راتیم چپ تر او دانګ دانګم او تر ته وای چې ګاډي ته سملنو سملم کرترا ته وای چې مور سره تعلق پرې دنو پرې دم کرا ته وای چې پلار سره تعلق پرې دنو پرې دم دا محبت د غیر الله شرک دی دک شانتی عاشق او مین دا و کافر د دنیا نه دی زما په خبرو پويږي جذبه کې نیم خو پوښم او ا د کتابونو د مرز خبره کوم ان شاء الله الرحمن حواله ته سو غواړي نو ولا ورکم دا سه طریقې سره مینا کول شرک دی دا اطاعت د غیر الله نه او دغه اطاعت عبادتو دا اطاعت څه دی عبادت نو چې دغه ځای کې وایو شکرانه نه خپکیږي خو کو وزیر او باچا پکې یاد او وی تشګردي کې نو اوس په دې ځای نه پويګم چې دا یو ځای ویل وی وی استاد حق مسله وکړه خو چې بل ځای وامه نو بس دې ته پکې تاجتو نو نیم به وام او نیم به پرېدم خبره بده نه ده نو روري که چرتا د پیسو د وجې او د تنخوا د وجې او سړی وای چې سو کو اډر دی سو کو څه دی اډر دغه تنخوا حرامه ده په دغه چې کومه تنخواه لري دا تنخواه څه ده حرامه ده دغه نوکری حرامه ده اگر که د مدرسې استادي ولې نه وي ما خبر پوه شوي زه په مدرسه کې استاد یم ما ته مهتمم وي چې بای خبره دا څه ده ته چې کمنو سار نه پلونه کوي سار منځونه کوي دا خبره نشته کلاس ته وکینی منځ منځ بنی کلاس ته وکینی کزان له ټیم کای کوه ځان له خو د کلاس ته بناستی په ما باندې د منځ پابندي ولګولا دا خبره مالا د محتمم منل جایز دي په دې چې ځکه ما تنخواه له مغه حرام نه ده نو چې د مدرسې کې داسې نوکری حرام شو نو په بل ځای کې ولې جایز شو زه خو اسانه دي خبرې کوم ځوان چې لکه عوام دي نه پوه شي نو خبره پوه شي شرک فل عبادت اولا اولا دا چې وقومهما لنا عابدون د دې قوم زمونږ عبادت گزار دي د دې قوم زمونږ څه کوي عبادت کوي په ایمان دي څوک وي کم بني اسرائیلی ویلیو چې نیت مې وکړ د زړه د اخلاصا دو رکعات پر غول گزارم مو دی وایي که پرغول له چا گزار کړی دی وای یا دا ویلی چې نیت مې کړی دی د روجي خاص ته پرغون د پاره چې روجه پرغون لنیولی نیولی وته چا چې دا ویلی چې حج لازم خاص د پرغون د پاره تل اوسو کو تاریخ تی وګوري که یو سړی وایي چې دا خو فرعونیان ویلي دي چې دوی زمونږ عبادت کې دروغ به ویلي نو موږ به بل آیات وایو تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل شعرا بای دار دی وجنا چې تا عبادت گزار ګرځولیو بنی اسرائیل هغه تا په خپل عبادت اخته کړیو په خپل عبادت څه کړیو اخته کړیو کوم عبادت وو کوم عبادت انا عبدت بنی اسرائیل چې تا په خپل قانون چلولیو بنی اسرائیل هغه بنی اسرائیل دا غد خبره نه رب نشو وهله هغه ویلی انا ربکم الاعلى ګوري ښا څنګه خبره انا ربکم الاعلى زما خبره هیڅ یو کوټ نشي چیلنج کوله نو بنی اسرائیل وسره هم دا اومانلا چې ټیک ته دي بس تا خبره څوک چیلنج کوله نشي نو فرعون وی نا قومهما لنا عابدون موسی علیہ السلام وی ان عبدت بنی اسرائیل او فرعون وی ما علمت لكم من اله غیری ما تبل الله نه معلوم بل سیلای مال تلک من الہ غیری ز حاکم مطلق یم ز مطاع مطلق یم زما خبره چیلنج کېدلې نشي هیڅ یو کور دی چیلنج کولای دا داوی نن سبا پرغونی په کوسا کې پرې خود په خدای یقین وکړه فرعون به وایي چې د بلا زامن تاسو خو زمانوم له کوبره لاړلې ما خو صرف په مصر کې ویلو تاسو خو په ټوله دنیا کې وی نن بوش او اوباما نه وي دا به تعالی سر نن دا خبره نه کوي دا خدا فرعون بدنام شو غریدانو نه دی بدنام خو چا چې کم دنو خبره د اسمه نه کړی چې فرعون د خبرې وضاحت وکړي نو بلا فرعونان به تملو شي بلا فرعونان بلا فرعون او ته ملو شي نو دا یو خبره وا چې شرک فی العبادت او خبر اوس تفصیل لازم جل کیا کا شرک فی چې عبادت کې د عبادت می دوه معنی ویلي یو د الله مختص تعظیم بل کول دا الله مختص تعظیم بل کول او بل به شرط تابعداري به شرط د مور او پلار حرام ده لا طاعت لمخلوق فی ما سید زبا دا به تفصیل کیږي دا نه دویمو داو سلور قسم شرک د اعتقاد بل شرک فعلی پزړه کې دا عقیده نوي چې کارتا څوک دی پزړه کې دا عقیده نوي چې کارساز او مددگار دا پیر سیب دی او دا عقیده هم نوي چې دا پیر سیب په پټو باندې پويږي خو بس په ځان باندې کوو نشي د مینې نه ولا درس شي په دې خور او ورزيږي سه او سجده وته وکي دي ته وای شرکی فعلی یعنی دا عمل د داسې او چې دا د کافرانو په شان دی ګینه دا سړی کافر نه دی خدا عمل د چا په شان دی کو کافرانو مختصر غونته وضاحت نو کو شرکی فعلی پویدو کې لګران نه خو کپدې لګه خبره پوښوي نو آسان شو چې عمل دا څه کول چې ظاهر کې د کافرانو غونته ښکاری ظاهر کې د ښکاری کافرانو غونته ښکاری نو دې ته شرک سوی فعلی عقیده بالکل روغوي دا الله د صفات او عقیده وی دا الله صفات بل چاله نه ورکی بالکل روغ عقیده وی دا الله یو صفاتم بالله نور کوي خود تعظیم د وجه زره کارونه د محبت د وجه داسیو کی چې ظاهر کې د کفر ښکاری نو هغه ته شرک څه وایي فعلی شرک څه وایي فعلی نو دا بیا خپل کې څلور قسمه مائده کې به ان شاء الله داغه وضاحت کو او وګد وضاحت غواړي نو دا شرک دا توحید د وضاحت د پاره دا د الله په جنګلو وکیل دوی می تاوړم دا د الله معرفت بغیر د استاد نه کېدل نشي بغیر د استاد نه کېدلې نو الله تعالی د خپل ذات د خودلو د پاره د خپل ذات د خودلو د پاره او د توحید د تعلیم خودلو د پاره په انسانانو کې ځنې داسې خلق منتخب کړل چې هغه انتهایی پاکو انتهایی پاکو چې هغه د الله نه ذکر هم کول شو او مخلوق ته خودل هم کول شو هغه څوک پیغمبران زمون پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر الله را لګل دی د توحید معلم د توحید استاد نو لا اله الا الله بمنو په تعلیم د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله رب ذوفو لا اله الا الله بمنو په تعلیم د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دیو مسله په قران کې دا ذکر کړي چې څوک پیغمبري د نبی علی سلام نه مني دا غي اعتراضونو جوابونه ورکول د پیغمبر شان بیانول پیغمبر شان بیانول دا ټول آیاتونو کې با مسله د رسالتي مسله د چا وی دریم دې دواړو خبرو لا الله یو نصاب را لګل دي کدا مونږ وې نو مونږ نه پیغمبر پیجندل شو او نوم چې کم دینو الله پیجندل شو کوم ته مونږ منطقيانو ته ویلې چې مونږ ته الله وخی نور الله یحد ولا يتصور باندې بتامیان څنګه پویا کول صفاص اګه فلسفیانو ته ویل وی چې دا خلک عوام په الله باندې پوهه کوي چې الله کوم ذات ته وي الله کوم ذات ته وي ناغي وی چې علت العللیو دایو دایو فاعل بل ایجابي کو فاعل بل اختیاري خشته شی به د خلکو نه روک کړو که ډاکټرانو ته ویل وی چې الله رب العزت په څنګه پیژنو چې هغه ولا کوم ستنه یادولې او کوم ډراپونه به یادول کې انجنیرانو ته ویل وی چې مونږ ته الله او پي چې هغه وکم نقشې یادولې الله الله دومره په اسانه طریقه الله د خپل ذات د خودلو لپاره قران راولېګو چې هر څوک په پويږي او بیا په پنځه شپږ ځای قسم وکړ چې ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من راشي کنه دومره آسان دی نو درېمه مسله هغه د قران کریم چې څوک قران کریم نه مني هغه له زورنا چې څو قران کریم منی دا هغه مقام د قران کریم چې چا په زړه کې تنه تشکی هغه له جواب ګونه دا ټول آیاتونه چې د قران تذکره وی پکې د کتاب تذکره وی دې ته موږ وایو صداقت الکتاب دا درې واړه کارونه به کول غواړي خو پرانا د ایمان د آخرت کې یعنی دا موږ د دې لپاره کوو چې موږ الله آخرت کې کامیاب کړي دا وتش د دې لپاره نه چې دنیا کې زه بادشاہ شم دنیا کې زه شم بادشاہ شم یعنی دا هر څه به کول غواړي بیانول به غواړي دا هر څه خو په عقیده د آخرت باندې د آخرت مسله قران بیانې د قیامت د سلور مسلو ته اهم مقاصد وای سلور بنیادی تیږي سلور بنیادی تیږي دا وته وای دا مخدومان دي د دې خدمت کیږي څلور مسالې نورې چې دي هغه د دې خدمت کوي د دې څلور واړو څه کوي خدمت دا ټول به خورول غواړي دا نه چې تاسو ذکر الله ځان سره خوندي کا نه دا وبای خورول غواړي چې د یو نه دو شو د دو نه سلور شو د سلور نه ات شو د اتو نه لس شو د لس نه سل شو د سل نه زور شو چې دا به مون خورو په جبه به خورو په لاس به خورو بالسيف والسنان باللسان وبالسيف وبالسنان په تور او په اسلحه په خلو په جبه په لاس او په قلم بداسکو خورو د دې د خورولو چې کم مهنت دی دعوتی پروګرام نه اغه ته jihad ویل شي ابتدای د ذکر نه کیږي د څه شي نه د ذکر نه او انتهای په قتال باندې راځي پونه شوې کنه ابتدای د سنا ذکر نه چې دا مسله بس ذکول غواړي خورای بس چې زه دې خو کی کنه نه ابتدا د سنه کیږي د ذکر نه دا ذکر یو قسم جهاد دی نه ابتدای د ذکر نه کیږي او انتهای په قتال باندې راځي دیار لس قسم ټولو ته اشاره وکړه نو دې ته جهاد وي چې دا ته خورای نو د دې د پاره به د مال لګولو ضرورت راځي زده کړې کې به ضرورت راځي د مال خودلو کې به د مال راځي خوراولو کې دارنګ چې کمندونو په جهاد کې اسلحه کې دې کې به د مال لګولو سره راځي ضرورت نو د دې د ترقای د پاره د دې سلورو مسلو د ترقای د پاره به مال لګول دې ته به موږ وایو انفاق فی سبیل وما مسله دا چې موږ لګو مال لګو او دا خورو نو د دې لپاره جماعت پکار دی د غنو همسا د یو ګډې دا نکیږي بیا چې یو یوي نو برکت په کیمنی چې یو یوي نو ملاتړ به هم نوي دا دی یو ځای شي دا ملغلر دی یو ځای شي دا ملغلر دی په یو تار کې او په یل شي یو دی چې کمندنو محراب او منبر شي او نور دی چې کمندنو داغي ارکان شي یو دی سر شي او نور دی چې کمندنو اندامونه شي تاسو په کې نه ګورئ یو په کې سي محراب او نور دانی وی دا چې یو تار کې وپي نو د دینه چې کمونو فائدہ غستل شي دغه ته تنظیم وی تنظیم ملغلره په یو په یو تار کې پیل ملغلره په یو تار کې د توحید والا د دې عقیده والا دا په هر ځای یو ملغلره ده دا په خپل خپل ځای باندې هر یو چې دنه دا یو صدا ملغلره ده دا راواله دا په یو تار کې سکا دا چې تا جوړ کړل یو ځای دې کړل نو خامخا اوس د مشر او د کشر ادب او احترام پکار دی ګنی بیا به جنگ جګړې سګيږي د هر یو خپل مرتبه ده د امیر خپل مرتبه ده د مامور خپل مرتبه ده هر یو دی د دې لحاظ ساتي جماعت ته منظمي جماعت ته په ترقې باندې وي داغه آداب صورتونو کې بیانې دا اته مسلې قران کریم کوي توحید رسالت صداقت الكتاب ایمان بالآخرت جهاد انفاق تنظیم آداب قران دا اته مسلې کوي اوس دیمه خبره قران کریم دا څنګه کوي څه پېښ کی ثبوت پښتانه وای دا پټه زما دی نو بل وته وای څه ثبوت ته پیدا سره چې دا ستاره نو قران کریم چې وای الله یو دی او څو کوته وای ثبوت څه دی ویراشه چې وی و نو قران کریم چې مسله ثابتې دا غي د پاره دلیلونه پیش کړي یو دلیلی چې د هر چا عقل منی ځنې خلک اعتراض کی تا دا مسله د عقل نه صدا خلاف تا نو قران به داسې خبرې ذکر کی چې د زمیدار نه زمیدار سره به منی کله د زمکه کله د اسمان کله د میان دلیل عقلی دوی کله ورته مقابل وي ته په دې مسله کې आवाज یې مړه مسله کې سي یوازې نو قران به له جواب ورکی یوازې نیم پیغمبرانو دا مسله کوي فرشتي هم کوي مرغای هم کوي عالمان هم کوي تیرو کتابونو لیکل دا نقل به پیش کی سو پیش کی نقل کله به معترض وي مړه د ځان نه وای د سنه وای د ځان نه وای اصل د ځان نه ما ته وحی شوی دا دلیل واحد ما ته څه شوی دا وحی شوی دا د ځان نه نه نو دلیل به پیش کی کله د عقل کله د نقل کله د وحی کله به معترض چې د سپیلا کوي اسی وای نکړه نکړه کای مړ قسم به پیش کی څو پیش کی دا څلور طریقې دا دعوت بالحکمت دعوت به بلا دعوت طریقه دیمه والموعظه الحسنه اومنی اومنی د دنیا د برزخ د آخرت کامیابی ستاسو اشارت اومنی د دنیا کامیابی هم ستاسو لا یستخلفنکم په دنیا وو او ظالم بادشاہان بم کوم قبر کې به خوشاله وي حشر قیامت کې جنتونه ستاسو خوشاله د دنیا خوشاله د قبر خوشاله د آخرت بشارتونه کومونه منل بی عزت بشي پرتوک بو موزي په دنیا به هم ذلیل شي او کله چې کمدنو دعوت وی جادلهم بالتی یوازې خو بتی نه لګیا څوک بسروم را اوچته کنا استاد دا پلان کې کتاب کې چې لیکلي دي استاد دا پلان کې مولا چې دا څه داسې خبرې کوي نو دغه څه جواب هم ورکول غواړي دوستا قران کریم چې دا خبره کوي نو خوشي میدان ته لګیا دی صدا و صحرا قران کریم چا ته आवाज کوي غړ دو خلکو ته منون کو ته او نه منون کو ته نو قران ځنه منون کی وی او ځنه نه منون چې منون کی وی نو کله هغه له تسلی وی کله ولسوی تسلی خپکیګه ما امتحانات راځي خو عزت ستاره کله هغه له بهادری وی نرشا زور کا شابانا وګور پلان کوتا اصبر کما صبر اولو العزم من الرسل تشجیع وی بہادری وی کله وختي تور لګه سستی راشي زور نه وي ولې داسې کوي زجر زور نه وي داسې نو کول کول پکار کنا ندی کول داسې پکار زور نه نه منونکو ته چې خبره کوي نو کله مشرکانی کله یهودیانی کله عیسایانی کله منافقانی مختلف قسمونه دي یهودیان چې په علم کې خراب شوي دغه خلکو سره قران خبره کوي چې پوهه خراب شوي پیرامیان چې په پیرای کې خراب شوي قصیده کې خویدلی منافقان چې قوت سیاسی خرابي سیاسی لیډران او مشرکان غد نشین د پیرانو او د دې خلکو اولادونه هغه سره قران خبرې کوي نو کله د دې د مرض بیان کوي چې دای کې دا پلیتی دا دا پلیتی دا دا پلیتی دا یا مسلمانانه چې دا پلیتی په دې کې د الله نه د خوخانو پتا کې به څه خوخ شي د دې پلیتونو ځان څخه دا اوسه ځان د دې پلیتونو ځان اوسه مسلمانانه نو کلا غیلا دا غی په یو ناکار عمل غی ته زور نه وی زواجری د انکار د پیغمبر نه کوي دا د لنو مناسب انکار د توحید نه کوي دا د نو مناسب دا غی په یو نامناسب کار غی له تور کوي زور نو چې قران دا وایي نو سبا وشي درې مې خبرې لراله څلورم نه چې دا قرانو کې نو سبو شي نو بشي داسې چې ځنې خلق با تا اومني دا غي په زړه کې و مينوي نو هدايت کو ته نصیب شي نو کلک پشي نو په زړه به پټای راشي نو کبه په ارا ارا کای نو جدا باندې شي ما په خبرو کې دل لګ بګرانی انابت هدایت استقامت رب په قلب لري او سلور اړه ویل دا غي په زړه کې و محبتي چې محبتي وي ته بیانو کې نو غي ته هدایت شي ځنې خلکو ته به هدایت نصیب شوی وي خو چې تو ته بیان وکي هی بکلک شي استقامت دې شي ازنه وکلکی خو چې تو ته بیا بیان وکي نو پسړوي پټای راشي نو بیا کار کوي جدا به نشي مطلب تا بیان د قران بخالی ندي جناب خبر پوه نه شوي او هیڅ وخت څوک چې کمنو د قران نه مستغنی کېدلې نشي او د قران بیان فائدہ هی فائدہ ده فائدہ هی زنو باندې به ریاکشن وکي پوه نه شو په زنو وسو کی ریاکشن وکي تا بیان به نو ځنه به کمنو شکیانی نو چې ته بیانو کې نه هغه وای چې زماړه دا خو چاره وستي نو د شک نه به گمراه شي نو چې ته بیا بیانو کې ناغه به سره جنگ شروع کی چې غلې کېږي نه حکومت نه واس کړلې جنگ به سره شروع کی نو ستا بیان خالقی گنا د فائدې نه تاسو کوا بیان نو چې ته بیان وکې نو فائدہ به داشي فائدہ به شي دا هغه اصول چې د قران کریم د ذکر لپاره سو ضروری وو قران سوي څنګه وي چاته وي سبو شي کدا څلور خبر یادي نو کې دې شي ان شاء الله الرحمن چې لګون ته عیسی د الف خان پاتې شو او خو باید درس کې شي ګر ان شاء الله واخر دعوانا الحمدلله